ثلاث واجب وجائز ولازم فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد للمد أحكام ثلاث دمد بار أحكامات دي اصل کې ثلاثتون دی خدای ته حذف کا د وزن د برابرولو لپاره کم د احکامات دي د مد واجب و جائز و لازم یو واجب جائز لازم تاسو ته دا مد متصل شمارل شوی دی دې ته مد متصل واجب وای تفصیل درته قاعده کې ذکر وامدده اربعا او خمسا تصل دې کې سلور حرکت مدوکا یعنی سولفه دو الفا او خمسا یا پنځه حرکت مد پکې وکړه یعنی دو نیم الفا دې ته توسط وایي دې ته څه وایي توسط توسط مقدار دو الفا یا دو نیم سلور الفا یا پنځه الفا یعنی دو الفا یا دو نیم دا سلور حرکت یا پنځه حرکت او دا دوا وجه رونی سا کم دوا وجه ویخی سلور حرکت مت کول یا پینځه او د دواړو د توسط وای خذهما دا دواړه وجه رونی سا کلا اذا وقفت کلا چې تا وقف کولو په مده متصل واستطل او بیا پکې طول مکا څه پکې وکا نو چې وقف دیو کو نو مده متصل کې سو وجه شوي دوا یو شو توسط او بل شو طول په پته مته نه پويږي لوري ها قصر کم ځای کې دی دی وای جائز څه شه دی مد منفصل دی وبدلو او مد بدل دی مد منفصل خو پیژنې کا سلو حرف مد نه پس حمزه جدا کلمه کراش منفصل حقيقي منفصل حكمي وعارض للوقف او بل مد عارض وقفی دی ها یا مد عارض لین دی نو مد جائز په څو قسمه شو پدری مد منفصل مد بدل مد عارض عارض کله وقفی او کله لین صحیح شو فالمنفصل مد منفصل چې کوم ده ساوځي کې بل شي ستو پسې سدي فالمنفصلو بسې ها دا شعر زمونږ دې کې نشته هغه ستاره کې به نه دا سویم نمبر شعر فالمنفصل ان تاتي الحمزه بعد المد دا سره ولي څاو دې خو به یې بعض کتابونو کې صحیح شو فالمنفصلون مد منفصل څه ته وای ان تاتي الهمزه بعد المد دا چې حمزه راشي پس د حرف مد نه فی کلمتین په دوو کلمو کې راشي معنا یو کلمه کې حرف مد په بل کې حمزه بیا برابر خبره ده کا کلمې څه شي حقیقتا جدا جدا یو کو اے مد منفصل کې په طریق د شاطبی کې سری دې ځای سری اه یعنی دو الف مد یا پنځه حرکت یعنی دونی ملیفه دا توسط ته تقدم الهمز على تقدم ده صحیح شو وان يكن تقدم الهمز على صحیح شو يكون د پاره اسم کچرتوی تقدم د دې حمزه دا حمزه مخ کی علامت دین په حرف مد باندې ک امنو لک امنو کې نو دې ته کم مد وای مدن که آمنو فسم بدلا دې ته مد بدل وای الکه مد بدل دی په جندو چې د حرف مد د مخ کې حمزه راشي مخ کې درته تیرو بیا د بدل اقسام مو ذکر کړی او شبیب البدل مو تفصیلا ذکر کړی احوال د مد او د شبیب البدل مد بدل مد شبیه بالبدل مد بدل او د شبیه بالبدل په منځ کې به فرق څوک کی اگر ته قاعده کې تیرو که تاسو وایي چې دی به راسره ناست کار به ښي ان قریب د امتحان به ټیم به مقرر کو ښه خبره نشته وقصره دې کې ګور دا ټول خبره تاسو له تیر دي خو دوباره بیا کی نو ویښ شئ وقصره ان لم يأت بعده سبب مد یو څه طبيعي ذاتي دی نو قصر بکینو قصر پیژنې ستو سو یو الف مد دو نه یو جوړ کو یو الف مد وان اتا فعمل بذلك السبب اکه سبب رالو نو په سبب عملو کا څه شی راشي وقفا په حالت د وقف کې سره شي عارض التسکینی عارض سکون راشي حرف لین نه بعد او حرف مد نه پس سکون عارضی راشي د وقف د وجه نه راشي غي تکم نو مخلي مد عارض وقفي او مد عارض لي كنحو من خوف ومن سبيل بالقصر قف والوسط والتطويل مثال به څنګه من خوف دا مثال لسه من خوف لين ومن سبيل آه. وما لكم دا من سبيل قران کې ګڼ راغله وما لهم من سبيل خا نو په دې کې څه شی وکو بالقصر قف په قصر باندې یا وقف وکا والوسط یا په توسط باندې والتطویل یا په طول طول توسط قصر دی پکې کنه خو به تر په مد عارض وقفه کې طول له او بیا توسط او بیا قصر او مد عارض لین کې به تر قصر بیا توسط او بیا لی ولازم ان جاء بعد حرف مد سکون نسلی و بالطول یمد مد لازم څه ته وایي ان جاء بعد حرف مد کله حرف مد نه پس رالو سکون اصلي سکون اصلي رالو سکون اصلي څه ته وایي چې هم په وقف کې ساکن هم په وصل کې ساکن که سکون اصلی رالو نو دی ته مد لازم وای د دې حکم څه دی وبالطول یمد او دې کې با په طول سره مد کیږي طول څه دی درې الف مد کلمه مخفف کې دا مد لازم لین هم بیا راځي چې سبب یا حرف مد یا حرف لین دا ټول قاعده کې شته کنيشته بګي ولازم المد له اقسام مد لازم د پار اقسام دي اربعه بينها الكلام سلور چې بیان کړی دی غیله د کلام کم کلمی و حرفی و وکل منهما یو کلمی دی بل حرفی دی او هر یو د دې دواړو نه مثقل مخفف مثقل او مخفف راځي مد لازم کلمي مثقل کلمي مخفف حرفي مثقل نو څلور شل کان حرفي مخفف قد علم دا معلوم کړی شوی حرفي ان السكون جاء ان السكون جاء بعد مد استاد کې به لیکلي جاء بعد حرف مد ها حرف تلکم حرف ان السكون جاء بعد مد حرف څه ته ویل کیږي کچرترالو سکون اصلي پس د حرف مد نه په حرف په حروف مقطعاتو کې حروف مقطعات کې د حرف مد نه بد چې سرګونی اصلي راشي هغه ته سوی حرف کلمی اذا بکلمه وجد او کلمی څه توای چې د حروف مقطعات نه علاوه په نورو کلمو کې اومندل شي مثقل دا به بیا مثقلی که چرته سکون کې ادغام شوی اے یعنی سکون او دغه ماده یادای کدا سکون د شد په طریقه او اے کومه کلمه چې مشدد یا هم ساکن نه کنا نو که چرته دا سکون په حرف یعنی معنا دا ده مثقل به یعنی سکون ادغما کرست تشد راغله دا معنا یې شو دغه ته سکون مدغم وای څه وای ورته مخفف ان كان ليس مدغما مخفف به که ادغام یې نی شوی که د څه شي ادغام نی شوی د دې سکون یې څه مطلب ساکن دی صرف شت پې نشته دې ته مخفف سکون وي ان كان ليس مضموما واللازم الحرفي كم عسل نقص مد لازم حرفي دا په کوم حروفو کې کیږي په کم عسل نقص کې عين سين لام نون قاف صاد کې دغه شان پوهیږي کنه پوهیږي الحروف المقطعة في أوائل السور فلسطين كي يوكس لكله فضل عباس صالح عبد اللطيف ابو عيسى صحیح شو یو بل کتاب مو سره شته انت ستاسو ته ورکه خاجي یا فعرف الوجهين الله يعني الله الله الان الذكرين ابدل بديك ابدالك وسهل يا بك تسهيلك تعرف الوجهين نو ته دواړه وجو پیژنې په دې کې دا تاسو ویل دي کنه په طریق د شاطبی کې پکې دوه وجې دي کمی اول ابدال له بیا تسهیل له او په طریق د مصباح کې پکې صرف ابدال له تاسو قاعده په اخر کې لیکلم دي جملة أحرف فواتح الصور ټول حروف د حروف مقطعات کم دي دا پاول د صورتونو کې چې راځي فواتح الصور کې چې کم حروف مقطعات راځي الف لام میم کاف ها عین صاد طه الف لام میم را حامیم دا ټول چې راجم کې کنه نو دا ټول سودی صاد لام ها سين حا يا را الف ميم نون قاف طا عين كاف سو شول اے چې تکرار مکرار دی باسي سودي سوال لږ نو په کاف میم عین سین لام نون قاف صاد کې سو کا طول وکا په دې کې مد وکا د طول درې الف مد وکا وخذ بعين الوسط والتطويل او په عین کې توسط هم شته او طول هم شته عین مریم عین شورا تاسو ویل دي کنه تاسو دوه دوه وجه پکې وکړو کنه کتاب چاو کله چت کوي څوک چې رسیدلی ورته توجه شي کنه حاجی خدای او خبر نه ذکر کړي لکه الف لام میم په آل عمران کې چراغله پای کې هم دوه وجې دي کنه کمی کمی طول او قصر عادت ذکر کړي دلته دنه ذکر کړي نزيد درته ذکر کو پیری کوي كل حرف قصرك ضراها طاحايا كل حرف اصل کې داسې دی وقصر كل حرف قصر وکړه د هر یو حرف په څه کې په دې حروفو کې چې هغه را ده ها ده طا ده حا یا په دې کې به څه کوو څنګه به وایو را به څنګه وایو الف لام را قصر نشو را ها ها به څنګه وایو طه طه ها مو کوم نه وی حایا حامیم حبه کې څومره وایو حا او دارنګ یا یاسین څوک په بوي شو نو په دې پنځو کې به وایسه کې قصر او دا تاسو له په مد اصلي طبيعي ذاتي په ملحقاتو کې مون ذکر کړی چې دې ته ویل کېږي الفات حي طهر الفات حي طهر نو د لسه ذکر کړ رهت حي وما غشه پوښوي کنه وسمه مدا طبيعي حرفي او دې ته سوایا مدي مدي طبيعي حرفي خو موږ په ملحقاتو کې دا ذکر کوخه صحیح شو لکه صورت د مت پکې نشته نو دا غي سره ملحق شو دا دی کتاب والا ذکر کړي دی کتاب والا ها د ذکر کړي منهاج التلاوه چې ملحقات د مد فرعي سودي د مد اصلي درې دي نه یو پکې دار اوسته الفات حین طهر وسم حرف الف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد فی العد دی په شمیر کې حرفا ثلاثیا چې دا ثلاثی حرف دی څه شی دی ثلاثی څه مطلب ثلاثه څه لوي نو دا ثلاثی دی کنه درې حروف دی بګي الف ا لا ف الف لام فا ده پکې کنه دا حرف ثلاثی دی بدون مدی بغیر مدی مد پکې هغه الف کې مد شته راروانه هفته نه ده لکه نن هفته شروع شوه چې په دې هفته کې یو طالب غره جزري پاتې نشي چاره ته پورې کم طالب جزري بلکې دې پیری خو چټیان هم دي کنه نو بیا به د هغه طالب چټي نه چې چا جزري پاتې شو صحیح شو چې راتلون کې هفته نه ان شاء الله کجوندي چې بل کتاب شروع کو او تاسو هغه یادول شروع کړئ رز محدود دي حفظ لزور ډیر ورکه رز دومره نه دي پاتې په دې حیثیت چې تاسو له کتابونه ډیر منظومه د سخاوي به ته یادې دینه پس او تحفه الاطفال دروانه لازم ده خاقاني او المفید دا منظومې دي باقی ما سره بعضې لګ لګ شعرونه دي چې هغه ته ویل کېږي فرق په مند طریق الشاطبي او طریق هغه تاسو واړو واړو شعرونه دی بدرلا زپانو کې ترتیب جوړ کم دربه کم نو آیات کوي نو بیا رستو باغ طالب بیا سي پریشان بني چې غلا اول نه وخت ضایع نکو نو ته لګه مهرباني وکا ته دې نظمونه لګه چټي ورکا خوش زه حیران يم چې د دور طالب نظم باندې ذکر ها په نظمونو کې ته معنا قربان زه تا نه قربان ها او اسمان نه چر پریوتو نو بیا ورخته نظم کې سي اده مو دلته وګي وای کاغه وای زغر کې روانه مو شاهین د تور غرو یو نو دب دا چل کې دلته ها په بيزاره کې ولټو پوره وای لږ ځان وپیژنې سړیا ورا قاضي شمس الدین څه وای وخت ست دین څه ته وای وای دین دې ته وای چې وخت در نکمه تقاضا کوي ا پورا کا ستا دا وخت ستانه دا تقاضا کوي چې تجوید تراغره توس بل کار مکوا تلاوتونه باندې خپل وقت مصروف که په حفظ باندې مصروف که په منظومو یادولو باندې که ته وې ما سره بلکل وقت فارغ شو نو تلاوت خو اوره کنه تلاوت خو خو وقت مقت نشته اوره زیات تلاوتونه په دوو سیزونو باندې تلاوت خایسته کی یو په ویلو بل په اوریدو تاسو اورئ نه نظمونه اورئ یو سړی چې شل کال نظمونه اوري د مالا د دې نو کوم را فائدہ پکې وخی چې دې کې دا فائدہ ده په نظمونو کې ته فائدہ پکې شته هیڅ فائدہ پکې نشته دا غمالا یعنی خبرې وینې شوې یو خدا سي چې د پیغمبر مدح نو سړی واوري سه حد پوري بل تا ته چې کمکار والا شي ته دا وره کثرت او ریدو سره سړی کی ماده پیدا کیږي د سشي د ممارست دی او علم نو پکار دی تاسو څه وکړئ تلاوتونه واورئ ښه اوس دا تاسو دورونه مورونه ختم شول د مرګور نور شروع کړ رو رو دا منظومه سر ته ورسیدا زه به بیا فارغ شم دا ما پیریډ نه دا به دې ټیم هم تاسو ارسه یادوي او بیا به سو وخت باسو دا تلاوتونو د پاره نو دا دا کار غیر پاتې دی خو چې تاسو ځان لږ پیژنئ کم ځای ته ورسېږو باب انواع العارض للوقوف باب د په بیان د د انواع د مد عارض وقفي کې ناغي سو انواع دي ناغي انواع درته ذکر کړي یو ته ویل کیږي مد متصل عارض للسکون اے کلا کلا مد عارض وقفي پیژنې کنه کلا کلا داسي چې مد متصل باندې مد عارض وقفي وشي نو دې ته ویل کیږي مد متصل عارض للسکون لکه تاسو له مثال تیر شا مد متصلم ده او مد عارض للسکون هم شو هغه وقف د چې هغه عارض للسکون خو مت پکې نه بیا لکه ما ته وره والسماء والطارق صحیح شو دلته وقف شو نو وقف بل اسکان شو خو مد نشته مد پکې د دې قسم سره زمون کارم نشته صحیح ده زمون کار د مدونو سره ده او د هغه کې د وجو سره ده او ټول درته تیری شوی دي د کې اعاده کیږي والوقف مد عارض له ومد متصل وعارض من غير مد والوقف مد عارض له وقف چې د دې د پاره مد عارض ده ومد متصل او دې د پاره مد متصل ده وعارض من غیر مد او دې د پاره څه شه ده عارض د بغیر د مد نه هغه کم درې اقسام چې مې وایي دلته په اول شعر کې ذکر کړ ما ته وګوره بیا په ځان پوي کې دا بلی کلو کړ په یو کلمه دی وقف وکړو دغه کلمه که وقف دی نه کولو نو مد متصلو جاء دا مد متصل په دې دی وقف وکړو جاء نو دې ته ویل کیږي مد متصل عارض للسکون صحیح شو دویم نو دی وی ول دی وی و والوقف مد عارض له ومد متصل دا ومد متصل کې دې سوي چې وقف دې په وکړو مد متصل هم دې دویم نمبر وقف دې په وکړو صرف مد عارض وقفي دې متصل پکې د سره نشتا الرحمن الرحیم نستعين مالک یوم الدین صحیح شو کنه دا صرف مد عارض وقف دې په دې کې دلته ذکر کې والوقف مد عارض له وقف په دې کې کلمه د عارض وقفي ومد متصل کله پکې مد عارض سره د متصل نه یوځي شي او دریم وعارض من غیر مد کله صرف وقف بالاسکان مد پکې ډوینه لکه مثال څنګه دی عام مثال وایي مثلا مثلا ما له دې کتاب شرح نه ده ملاو شوی مونږ د خپل استادانو دا کتاب صرف اوریدلې په ویلو باندې داسې صرف ویلې داسې د دې شرح زه تخپل ځان نکوم آیات ساتي د دې کتاب شرح زه د خپل دا څنګه کوم چې ځانه قواعد جوړوم معنا د دې یادوم کنه قواعد الحمدلله مونږه مخکې چې قاعده کې سویلې پاغې دا حل کو خدا کمه بعضې معناګانی دي دا زه د خپل سوچ نه جوړم که شرح راته نه ملاو شوی که شرح صحیح وي نو موږ به دا غي نه ویل شرح نه ملاو شوی او په دې به ان شاء الله آینده وخت کې موږ شرح هم لیکو خو فعل حال دا مې لدی لپاره وي که څه غلطي پکې نو موږ نه بشوي شیطان ته به نسبت کیږي او که چرته صحیح نو دا به الله توفیق صحیح شو لکه کيف مر معنا ده فقف عليها بالسکون دی وای ادرګ عليها په دې باندې بالسکون په سکون په څه باندې کوم ځکه چې مد عارضي وقفي راشي مثلا یا کوم ځکه چې ته د مخ کې کوم درې اقسامو په دې بس باندې ودرېږي په سکون ساکنه بکې کلمه کیف مر کیف ثبت اے مر په معنا د استمر سره د اصل کې مر ده په معنا د استمر ده قران کې راځي فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما کیف سب کم ځای کوم چې ثابت شي دا درې اقسام نو ته په کې څه کې سکون پکې وکړه وقف بالاسکان وکړه په دې باندې وقف بالاسکان هم کېږي ورم رفعا وجر او روم پکې کیږي چې کله پی یا رفع یا پی ولي وقف بالاشمام صرف پس کې کیږي ضمه ضمتين کې او وقف بالروم پس کې کیږي ضمه ضمتين کسره نه دې ځکه وایي چې روم پکې وک رفعا وجر په حالت د رفع او په حالت د جر او که داسې نه نو وقف به سکون خور وخت کیږي کرا فی به غنص به به کړه وشر دې چې فتح دین نه یو حاجی ولا تجزر من بوجه الا اذا كان ان كان هذا الوجه صار وصلا دلته دا خبره غیمه ته وګورئ پر راوند کې په پدې کې هغه وجه جایزي کم چې په وصل کې جایزه ده وصل کی ماته صرف قصر جائز و نو اوس که وقف بالروم کوم قصر به جائز دلته درله دا وای په روم کې به درته هغه جائز کوم چې درله وصل کې جائز څوک به پوه شو دی وای ولا تجز روما مجائز کا وروم لره به وجه په یو وجه سره الا مگر هغه وجه درته جائز ده ان کان هذا الوجه سوار جاز وصله که دا وجه په وصل کې جائز و نو په روم کې هم درته جائز شو و الا لا صحیح شو الکه وای دا اشمام زنه پیژنم ته خو اشمام اشمام کې خو یو مولا بوې قطبی پړاوله زبه پړاول قطبی نو ټول شپه به داغه مطالعه کوله نو خزه ورله غوسه شو غنه یو ځل یې خزه کتاب راوخو چې دا څه شی دی چې ټول ورځ هم ولا ناشته د شپې نو ځګاریږي دا چې کتلی کنه وي بس کتاب راوغستو کور کې چې جوړ کې چې یا په دې کور کې کوتای یا بزیم پوه شي قطبی نه هغه باته پکې نه وکړه لګره قطبی لیکلو نو د کوتای دا څه شي او یا بس شي کوتای به یا بزیم اوس ته چې د اشمام پکې لاس شي والروم خفض الصوت روم اواز کمول دي او بیا مې درله داغي تفصیل کړو چې روم اواز کمول دي که اواز که حرف درې مېزه ادا کول دي جواب یې سو دا حرکت درې مېزه ظاهرول دي که حرف کمول دي مل جواب فرق څه شی دی عنوانات مختلف دي معنون یو دی اختلاف لفظي دی کدا سوال درته پرچا کرالو نو خراب بدی کی نو یاد کو سنا صحیح ده کنه او زویل چاوي په خبر لاله شه بیمار و کنه بل ولې خار لاله شه نغوی مړ بس دوه کې ریان کړیو چې کم خو لاله شو دا یو شی دی ښا اواز پکې کم هم کا او سم کا د حرکت درې مېسا ول څنګه وې دروم بارکه بیا را نه یو شر پکې بیر شي دا شي ها کوم شی چې ډېر یاد یا سړی نه یې شي ها وی فکأنها ببياضها سوداء متنبي څه وایي؟ متنبي وایي، وایي زه د مرګري کور ته ځم او دومره واورې شوي دي چې لارې مکمل څه دي؟ ټولې په واورو کې هر شی واورې واورې دي، نو وایي د ډېر سپینوالي د وجې نه ته به وایې ګنې تکه توره شپه کې روان یم، د شپې هم چا له لار نه ښکاري او د ورځې هم څه شی دي؟ واورې دي خو پته نه لګي چې کوم خوا تاو شم. ومنا منع کا دی رومو دیش معامله را فی خمسطن په پنځو ځایونو کې یاتی که به تمامی چې راځي تا ته پوره په پوره پریدم دی نه وای دا بدر ته پوره کوم ها فی النسب الکه په نسب کې روم او اشمام کیږي فتح کې نسب معنا زبر زبر کې روم او اشمام کیږي نه کیږي میم الجمع په میم د جمع کې کیږي رومه اشمام نکیږي طوارش شکلی څنګه بوایو فی النصب میم الجمع طارش شکلی عارض الشکل سمانا حرکت عارضی طارش شکلی معنا حرکت عارضی کې رومه اشمام تاسو ویلو په حين اذن يوم اذن کې نه کېږي ځکه چې حرکت عارضی په بدل کې يوم اذن کانه قضا ها ها ان مؤنث او دارنګ په ها د تانیث ګول تا باندې قدر مشمام کیږي نکیږي لکه رحمت رحمه سکون اصلي اصلي سکون باندې مشا کیږي نکیږي روم مشمام په حرکت کې یو سکون چې سکون چې څنګه به پیوشي وشګنا والخلف فی ها الضمیر بعد یا او اختلاف د په های ضمیر کې پس د یا نه او واو نه پس د واو نه او ضم نه پس د ضم نه وکسر نه پس د کسر رویا روایت کړه شوی دی اے های ضمیر کې به درته ویلو کنه درې مذهب دي تفصیلی مذهب دا دی چې د های ضمیر نمخ کې وایي سي واو ساکن یا ساکن دومه کسرای نو روم او اشمام نه کیږي کدانی نو بیا به کیږي نو د څه ذکر کړي دی وی والخلف فيها اذ ضمير بعد يا او واو نو ضمن وکسر وی په دې کې اختلاف ده دی وی سوي په دې کې څه شی دی؟ په څه کې اختلاف دی؟ وایي چې مخکې تې واو یا ساکن راشي یا کسره ضمه نو اختلاف ته پکې چې آیا روم او اشمام پکې کیږي او که نو موږ څه ویلي چې صحیح وجه دا ده چې او نه کیږي پکې کنه نو زما شعر واوره کنه ذکر فی التدریب اذا وقد غبر دا په تدریب الفک کې ذکر دي وقد غبر او هغه تیر شوي دي مخکې نو بیا یې پکې وګوره ذکر فی التدریب اذا وقد غبر دا زما شعر ځان سره ولیکئ والمنع فی ذا الحال قول معتبر ذکر فی التدریب اذا وقد غبر وصلی الله تعالی